بسم الله الرحمن الرحیم ان عبد الله بن عباس قال دا عیانه ابن حسن چې په دې کې جفا وا خبره سخته وو سخته وکوله فنزل على ابن اخي الاسود بن قيس بن حسن دا حر ورالو او دا حر چې و دا د عمر رضی الله تعالی تعلقدار و د هغه کسان نه چې عمر باندې دي کول اکثر قراب اصحاب مجلس عمر د فلان په خلق و د عمر د مجلس مرګري و او مشاورتي کوهلن کان شباب هغه چې قرآن به پیدا یو هغه بدلان سکه راوځي مشوره طلب کوله او د مشري والا په کارم دي سي چې علماي او خبره پیږي وینا د خپل دارته یې ابن خیال لکا وجن عند هذا الامیر دا سم خشته دی امیر سا چې ما د پاره سره د ملاقات وخت واخلي فیصل دی علی هغه اجازه بدل طلب کوم ابن عباس وی یاده طرف کو دعینا ده پارا عینا چی ورغی نو آغا آغا ده جفا خبری شروع کری ای ابن خطاب والله ما تعطین الجل و ما تحکم بیننا بالعدل منگل ده سجیر سراکیم نو منکی تد عدل انصاف کم نکی ده سریر انصاف نکی عمر وقاف عند الحق آیات جوارد بس پزی و دې مخته هیڅ ونه کړ هر کله چې عمر دا ویل بس و دې سود حدیث دې لپاره دی او دا پاغه مخه و چې په کوم مخه کوسو په شمس راغلی او کوسو په شمس په داور باندې ابراهیم هم فات شو څوک د دې لپاره دی چې څوک یې اعتصام بل کتاب او سنت نه کوي به هم دغه شانتي وایي به دې چون چرام مکوي تکلف مال عیني مکوي کم چې دا نه شاری سکوت کړی دی نو ته ته غلې شه د څنګه چې به دې چون چرا کوي او ډیر هغه شی چې د لجې د آمد باندې بند شي او د دې څخه تکلیفونو سره مخامخ شي د څنګه چې بنی اسرائیل مخامخ شول خدا د هغه وخت تعالی خو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا مونږ کو په اول ځل کې کړی دی دا صلات تراویح با جماعت ثابت شو خو په طول باندې ثابت شو او به رسول الله اسلام پرې خود دته ونه قتل چیرې دا خو عبادت ته داخله کې محبت کوي نه رسول الله اسلام زکه تر کړ چې دا په دې باندې شفقت او فی نفسی جایز شو او با جماعت جایز شو د شپې په وله حصہ کې شو د دې عمر رضی الله تعالی عنہ دا طریقه وکړه او د عمر رضی الله تعالی عنہ هم خیر خلقم دغو چې وکانه القرى اصحاب مجلس عمر ومشاورتي دغه په مشورې د شو کنه امام مناقضه شوه فقال ابو بكر المولى شبه فلما راى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغدر قال انا مقصد دا دی چې شارې باندې تجربه مکوئ څوک چې په پیغمبر باندې تجربه کوي دا په الله تجربه کوي څوک چې په الله تجربه کوي دا په وې د خدای غضب راځي پیش چې پیغمبر هم خفق ها منافق خدای نه غر کا ها پاتې شو د شی وینا چې یو چا توکلی شي نو آیا دا په دې تکوین مکلف دی کنا په شرع مکلف دی تکوین خود ددا شې نار شي دې خبره ته چې الله خلق کل شي من خلق الله اوس په سلسله د مخلوق باندې وچلې ده او په سلسله د مخلوق خالق یې تیر وته دا ذات د الله صفات د الله ستاد ادراک نه بالا تر دي کله چې ذات او صفات دې حتی ورسېدلې د سنه چې ذلات او سمخامش د دې وجه نه مغه کلیه د تاسو ما ویل د صفات به منو چې نه منو کتاب الله نه منکر تاویلات ولی کو بینو دونی تاویل تشبیه بنور کو چې موږ غونډه کې صفات دي تعطیل ونه کو چې رامتا التسلیم بدون تاویل و بدون نفی و تشبیه البته دا قسم تعبیر چې د امان بالله کما هو دا کافی تشبیه نه دی دا کافی تسلیمی دی کافی تشبیه ځان نه چې څوک چې دا خطا تشبیه ورکړي چې امان بالله کما هو نه دا کافی تسلیمی دی چې څنګه د اقشنی یو کافی تشبیه او یو کافی تسلیمی چې دا کافی تسلیمی چې په پیغمبر یې دا تجربه کوله چې په مباحث د روح کې دا د اخلاق لیکنې اخلي کړی شولا چې د اخلاق وانه خلې ګوره حس وانه خلې خو روح من هم زربني وما اوتیت من علم الا قیلا او بیا په سر سوي ولا ان شاء الله نه ذهبن بلذي او حين عليك دا څه دي کنه خو په دې خبرو کې د حصه واغستنانو د وحي د خیر او برکت او محروم دي او بیا به څوک نه چې ته پوسو يهود دا سازش و چې په پنجاب کې دا مسله داخله کړه چې په روح باندې تفسیر شوی شي او به په هغه خطرناک روح شغه د انبیا روح په او د به د هغې نسبت هم دی ذکر کوي چې د روح او د جسد کوم نسبت دی د ظرف او د مظروف دی که د حال د محل دی اكو حلول سنين دي اكو ترجين دي اي خوي خطين دي روپي نشته دا مقه يهودي ساده پیغمبر د روح څخه کار شو قول روح من امر ربي شاري دا ویل حرمه او دغه تعبیر وکوي چې دا دغه عالم حیات مونږ سم تعبیر وکوي دغه عالم تعبیر وکوي او دا غینه مشران تعبیر د برزخ کړی دی او خصوصیت د قبر یا عند العرش یا په علین کې د خلق عالم شي یا په جنت کې او حالت د مرغو په سیل کې خدا عالم شي چې ته وي نشته موږ ته مکان نه دی معلوم موږ ته خپل بچو مکان نه دی معلوم چې خپل چرته وي اوس په عالم کې د انبیا او د ارواح عالم موږ ته سمجھ نه چې ته خدا بدل عالم دی پیږي ما په خبره پیښ کړو فعل صحابه کړی دی او څنګه چې پاره کې نقل حجت دی نو عدم نقل هم حجت دی خو یره دا حاله چې قرینه د خصوصیت نه وي په قرینه د خصوص تخصیص نو به هغه زمنګ د پاره دلیل نه دی لکه کثرت د امهات المؤمنین دا دا خصوصیت دی یا نور داسې خصوصیتو باب ما يقول في التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع لقوله يا اهل الكتاب لا تقولوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق فلسفي مشکلات پیدا کول او په دې امور کې لکه دا مخکې چې ما ذکر تاسو په مسله صفاتو کې یا په مسله د روح کې یا په مسله د عالم برزخ کې یا د عرش معلا نه بر عالم کې دا به زه ته مخته دا مکوي قایا لکه چې مې ویلي پیغمبر پسې اقتدا خو پکاره ده خو چې خصوصیات څه نه لري وصال د پیغمبر اسلام د خصوصیاتو قرینه وه نو د بل چا لپاره نو پکار به تاسو ته ما درې معنی دی وصال کړی دی یاد وي تاسو کوم نه یا یا دي کنه وایا سزا ورکول هم چې د قرآن او د حدیث نه علاوه بل یو کتاب دی هغه وحی ده او هغه د آل رسول ته سره کوم دي آل رسول کې هم مشر علی و اولنې امام خو تاسو علی معنی او خو په قسم کو والله ما عندنا من کتاب بل کتاب کوم دی او دا کوم چې دی الا دادی نو دا د اهتمام تخصیص دی د سنا مقصد دا دی چې د پیغمبر اتباع کې کمال دی او په کثرت اعمال کې کمال نشته چې په اتباع د پیغمبر نه دی د کسانو سره درې کسانو ذکر شوی دی چې هغه یې یره د همیشه روزه کېږم بل به همیشه به د شپې ولاړم په تهجد باندې دا ستاسو لپاره مدار د نجات دی وقال ابن ابي مليكه قال ابن زبير كان عمر بعد عمر با روست اذا حدث هغه جزا دخه اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه کاخی سران دغه خبره وی کوله لکه خاون دراچی دغه دی وخت لم يسمعه کله وی د وارختینا خبرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوسو کو ځان چې دی ویل خدا خود عمر دا حال دا بکر څه حالو مې چې جمله پاتې شوه یراوی ولم یذکر ذالک نبیه د پلار خپل پلار متعلق څونه ویلي تاریخ زبیر نه ابو بکر نیکو نیکه تعبیر کړي ځکه عبد الله بن زبیر د اسماء بنت ابو بکر زوی په عقود او فسوق کې د قاضي قضاوت ظاهرا باطنا نافذ کیږي اگر چې پاک شهادت زور او بیان زور ودی اگر چې هغه څنګه ولې دې کې بیان زور نو یو خود روزه نو کړه او چې پیغمبر په سره کړه خزر د نه جدا شو بل پر حلال شو واقع هغه دا چې د عباس او د علي په مابین کې چیړو او جرګه مخکې تیر شوړله او عمر ته وی چې دونه په سلو کړه عمر دې ته اوسه شو حدیث هم په سل ویل دي او تاسو به وی چې دی دی او معنا نشم کوله قریب اخرت کې زما ساز په دې پرې کې را پښان دي چلے کوم وای خلاف د سنت مبتدی ها او د دې باب نه استدلال کوي چې باب ما يذكر من ذم الرأي وتقلد القياس وقول الله ولا تقف ما ليس لك العلم قياس دی علم خبری به په حدیث روان دي ولدا د هغه چا راي ده چې هغه د بخاری مطالعه د استعاب نه کړی چا چې د بخاری مطالعه د استعاب کړی وي نه په دې پیشي چې امام بخاری د قیاس مطلق نه نقل کړو د لسم باب ګورئ باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين وقد بين الله حكمها عليه فمسائل ولګل هم باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين قیاس او مجتهد کوي قیاس سو کوي مجتهد کوي نو مصنف به بل باب وذکر حاکم دې ته اشاره ده سوالسم باب با ما جاء فی اجتهاد الخدا باب ما جاء فی اجتهاد الخدا سوال سبب کشته کنه ها اجتهاد هم ثابت شو مصنف هذا باب ذکر دی ورسته په دلایل کشته شلم باب وګورئ شلم باب باب قول تعالی وقدر کا جاننا کوم امه موثرتن لتكون شهدا على الناس وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع بلزوم الجماعه وهم اهل العلم د اهل علم تحقیق ډیر اعتبار دی او د څه هم وایا چې هر اهل علم چې اجتهاد کې قیاس کې نه دا موسی وی بیا یو اشتم باب غره باب نه اجتهاد عامل او الحاکم فقط خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر علم فحكم مردود چې تیر مردود شکه بیا دویشتم باب غره باب اي الحاكم اذا اذا اجتهد فاصاب وقتا هم نه ده دویشتم باب من ده حاکم چې کله مو اجتهاد اجتهاد کوي قیاس کوي خدای اجتهادي فاصاب وقتا هم نه ده بیا دې رښتیا مو ګورئ باب الحجه علی من قال ان احکام النبي اسلام کان ظاهرا هغه خلک کې چې وایي چې احکام په ټول ظاهر دي او قران او حدیث ظاهر دي قیاس ته کې څه ضرورت ده باغوی باندې موږ څه دلیل شته چې دا خلک تیروزي ټول احکام ظاهر نه دي بلکې په احکام کې ځینې احکام دي چې چې هغه اجتهاد ته محتاج دي بعد ولا کړل کنه ولا کړل شته دي شته دي خو نشته دی وی څه شی پاتې شو چې تشبیه د یو د بل څور کوي دا قیاسي کا وی څه پاتې شو چې مجتهد کله خطا کیږي او کله موصف کیږي خو اجر په دونه کې دی بابا الحاکمی اذا اجتهد فاصا وقتا ویسه پاتې شو په هغه خلکو باندې چې هغه یې قرآن په حدیث باندې عمل کوو دا خو ظاهر دی موسنی په خپل وی باب الحجت علی من قال ان احکام النبی صلی الله علیه وسلم کان ظاهره تاسو دې په بخاری باندې ته کېدل دې ځان کار دې بار بار مچور را په دې نو مې پېن شو مګ نه نه مې نه ده کړ پاتې دا د دې په تراجم اوس په دې کې د الفا تعالی هوا کې دی دا خو دې دې تی قیاس دی چې مخکې هم باقي مو سنویلی باب اسمن او محسن نو علم دې نشته او مجتهد یې لګي قیاس کې دې راتل کې موازی ته وګورئ دا قیاس او اجتهاد د عالم نه دی خدان نه دی دا خو تخذنا سروسا جهالا مشر جاهل لګي دی او مجتهد شوی او دغه جاهل لګي دی قیاسونه کوي اجتهادونه کوي هم او لګي دی استنجا په استنشاق باندې قیاس کوي او استنشاق کته برو بغور زول دی بیت سنل دی چې استنجا کوي نو دوانه طرف ترګي دی ځان دې بیت ملوث کړو عن ابي وائل قال قال سهل بن حنيف يا ايها الناس استهموا رايكم دغه راي چې غلط قياس شوی دی هغه قتال چې په مابین مسلمانانو کې واقع شوی دی هغه قتال باندې چې په مابین مسلمانانو د مشرکین کې دی جنگ سفین چې او خدای علی او معاویه په درمیان کې او فرقې مسلمانانو تاسو ته وی چې خپل رائے متهمه کوي وایا خراته معلوم نه په مقدم ابو جندل باندې چې په بیړو کې راغی او ظالم مسلمانانو تر اوغه زو حسن حدیبی کې چې خلک ما ته واپس کوي زمون ټول عقل خیال داوی چې ابو جندل به توفس کول ابو جندل سان ظلم دی خو نس او سنت داو چې معاهده رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا کول ابو جندل واپس کړ دا قیاس چې په مقابله د نصوص کې دی هغه ملعون قیاس دی خدای جواز جاهلان او قیاس دی و به فتی سکون دې نا کار سکون دا نو میرا باندې بد لګی دا دا چې د مخصوص به ځم شو ځکه سکونی کو مضمون نو دی وای ها او چې کتاب سنت نه خلاف وای دا تعلیمات د قران او د حدیث دا بالکل جایز دي فلسفي تعلیمات بتا تعلیمات باندې کې اوس اوس د منطوق مقصود ته دا لا ناس برعین او منطوق هغه ټول پیژل لکانی او زنانو ته خطر خودنه کوله فقه تتوي خو علم بالاحکام الشرعيه انا دلته تفصيل علم په احکام شرعيه باندې وایا وایا معلومیږي چې هم دغه فقها دي د دین د معلومیږي معلومیږي چې دغه اهل الحديث دي وګوره واوري چې بدعتي ځان نه په نوم د فقې کې نه دي دا ښه نومونه د هر چا خوښ دي هغه چې په حدیث باندې نه پوهېږي او ځان له اهل الحدیث نوم کېږي مبتدی دی ځان له اهل سنت نوم خوده دی او منافق دی ځان له مستقین نوم خوده دی لکه څه جواب کو د پاسنی عذاب یا د ختنا عذاب راشي او زلزلې شروع شي نو موږ به څه جواب کوو دا امن دي ځکه چې په دې کې به سړی کوشش وکړي او اثر دې چې دا اختلاف ختم شي اوس تشیع څه ته وایي تشیع هم دغه ده چې پاکه د یو بل تنقیس او چې د یو بل تنقیس نه او دغه شانتي اجتهاد راي او راي او کوي بل هم راي او کوي بزا په کان شیعه کې ناراضي ولدي مخکې دي کې منغول زره چې دوه صحابه اختلاف راغی عمر هم راي او ابو بکر هم راي تی کو خدا غیرای و رسول الله صلی الله علیه فیصله کوله خو چې یو بل تنقیس یو کو نو تنبیه ورکړی چې چواز نو چې توې د سم کوي او دا قسم دا اختلاف او دو قسم شو یو تحزب او تشیع شو دا یو اختلاف انذار شو کم چې تحزب او تشیع ده علامه دا ده چې هغه زیم دا بل غلط دی ما پس روانې نو نجات دې په د پس روانې نو جهنم دې دا تحزب او تشیع ده اما اختلاف الانظار چې څه خبره ما ته خدا د شخکارینو پوښی تاسو اختلاف راغی په مرمۍ کې یره دا مرمۍ مې به په مرمۍ ودو مار دې یو محقق وی تورګه زی هغه علامات ګورما چې هغه د مار دی به هغه ګورما چې هغه د مې دی لاړو ګوري ما هغه دي کمال مهنه دي روان دي به ساعت ګوري غوګونه اخلي غوګونه باندې ساخلي به خو واري ته ګوري هغه ورځ ما په خیر کې خدا مې ده هغه بل چې په نظر وره کوشش وکړ هم دا کوشش کوي هغه ورته خدا مات کوي او دا مجتهد وزر حل حرمت نه کوي سنه کوي خدای امی کس دا معرفت نشو کوله هغه ته دا حکم څه معلومه چې ما رب تار څنګه دی دا خوواله څنګه دی هغه صاحب کوم دی که اډو کې څنګه دی نو دا مجتهد چې دا خو ما ته د خدای په نیز باندې حلال کاری هغه بل وی ما ته د خدای په نیز باندې حرام کاری اوسې څوک چې هغه هغه ملا خدای سیری ته دا خبره کوم مستعفو خاومه دې تسویل کې اختلاف نشته وزر حل حرمت دا د الله کار دی او عمل کې حل حرمت د یو نه اعتبار بل باندې عمل کول دا د هر مسلمان کار دی معرفت په هغه کې چې هغه کې دقت هر څوک نشي هغه په اختلاف لنزاد باندې بنا دی هغه د مجتهدینو کار دی صحابه دغه شان دی اختلاف خود بل تنقیس نه کوي ما ته خود ښکاري صاحب یو کش کون ته وکتل او د هغه غاخونه ته وکتل چې دا شبان دی کنا دا عام شهید نه دی هغه یو چې یا پتا به کو یره ما ته خدا ښکار کوي ابل چوکا ته لره دې داړو ته جوړ مدا شی مردار دې د خدای په دې حلال دې کو د خدای په دې د عالی کتاب هغه حل حرمت چې هغه په وزه د حل حرمت کې وسنګ دي چې دا چانه مخشاله زمړه مزه کو شاو د حلال خنزیر د چانه چې خپه او باز په تامې چې دی بند کړ خپل خزا استاد او چې ته هم نشنې دی کې دی چې په سر کې مولا نه یو هندو سودا غان ور کړو وری او زه کوته ما وادي نه کړی جماعت کې اعلان وکړ دا هندو وادي شوی سودا ته ونه کړی هندونه چا سودا نه کوي هندو راغه مولای راځي کوي زما دی وابي تو نه توبه خما به ته دی وادي به تو نه معاف کوي لکه هندو خشوي دی وابي تو نه توبه کړی دا سودا ته کوي هغه دا حل فرمت د دا کفر دی دی وځي ودا ځان د معرفت ځان د فضیلت احکام دي